الحمد لله القوي المتين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين اما بعد الله متعال پس از مدتها جهاد و فداکاری مجاهدین صادق در کشورهای مختلف و بندگان خود توفیق داد تا در سال 2006 دولتی را در عراق پایگذاری کنند د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو اورېدونکو لله الحمد د ژمنې سره سم خلافت غږ راډیو نشرات ډېرو مختلفو سیمو ته ورسېدل او په ډېرو لرو ساحو کې کار پیل کړی دی چې د دغه سیمو څخه یوه هم د کونړ لوړې سر درې دي او هغه هیبتي غرونه او هغه څڼور غازیان دي چې له ډېره وخته یې انتظار کاوه چې د خلافت غږ راډیو نشرات دوی به مستقیما او په رانه شکل واوري. لله الحمد دوی دغه ارمان د عمل جامه واخوسته او نو هغه د دوی نشرات اوري. له همغه ځایه راسره د مخابرې په مټ ملګري په رابطه کې دي، دوی سره غږېږم او دغه ملګري نو د مختلفو ولسوالیو نه راټول شوي مجاهدین دي او دوی به وپوښتو چې هلته د دوی په سیمه کې د خلافت په اړه د خلکو نظریات څه ډول دي، همدا راز کومې پروپاګنډې او تبلیغات موجود دي او دوی ورته څه ځوابونه لري، د دوی په خپله د تاثر لامل څه دی چې خلافت سره او دغه شرعي نظام سره دومره وابسته دي، دومره تړاو لري چې ډېر زیات بار بار هڅه یې وکړله او په رابطه نیولو کښې هم خورا زیات په تکلیف شو چې د هغوی نه د هغې تکلیفونو ورته د الله نه اجرونه غواړو دغه ملګري نو ټول یوې سیمې ته راټول شوي دي د مختلفو سیمو دي د مختلفو منطقو ملګري دي دوی سره به غږېږو او د دوی نه به ان شاءالله د راډیو په اړه د خپرونو په رابطه همدا راز په کونړونو کښې د مختلفو سیمو په رابطه به مونږ سره معلومات شریکوي دغه ملګرو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. لومړی خو افغان صیب ستاسې نه ځانګړې مننه چې ملګري مو را سره رابطه کې کړل او ډېر زیار او هڅه مو وګالله الله دې تاسو ته اجرونه در کړي دا راته ووایي چې اسلامي خلافت په اړه د لکه دغه طاغوتي رسنۍ او میډیا چې کوم تبلیغات کوي پروپیګنډې کوي هلته د خلکو تاثرات څه ډول دي هلته خلک په دغه تبلیغاتو پروپیګنډو د اسلامي امارت په لیکو کې هغه پاک او سپېڅلي مجاهدین چې کوم دي لله الحمد ټول همغه مجاهدین چې هلته دي او د دغه مرتد نظام په خلاف جنګېږي او د روس او د ایران او د آی سای سره یې تړاو نه شته دی او د دغې مرتدې ادارې په خلاف جنګېږي هغه زمونږ وروڼه دي لله الحمد او د همغوی د قربانیو او وینو په نتیجه کې الله رب العزت دغه دی د خلافت هغه لورینه په اسلامي امت وکړله ډېر ښه، بس نو مونږ به ورته دعاګانې کوو، الله تعالی دې د دوی د دغه قربانیو او د دوی د وینو او د زحمتونو او تکلیفونو دغه کومه ثمره چې اسلامي خلافت او اسلامي شریعت دی په ټوله نړۍ د راتلو زېري دي لله الحمد په د الله دې وکړي چې د دغه کاروان ملګري شي او څو دوی د خپلو قربانیو هغه ثمره لاسته راوړي. صداقت صاحب که دا راته ووایي چې خپله تاسو چې همالته او د دغه کفري رسنیو او میډیا دومره ژور تبلیغات دي، پروپاګنډې دي او ورسره نو د نورو طرفونو نه هم په مختلفو شکلونو باندې تبلیغات کېږي، مختلف شکوک او شبهات خلکو ته ور اچول کېږي، ستاسو د تاثر لامل څه دی؟ وجه څه ده؟ لامل څه دی چې تاسو د اسلامي خلافت سره فکري تړاو پیدا شو او دومره مینه ورسره لرئ او لله الحمد له همغه ځایه نو ستاسې د مینې هغه تودوخه ده چې سره مونږ سه يي مينوال انشاالله. ډېره مننه الله مو حفاظت وکړه الله مو حافظ او ناصر اوسه صداقت صاحب د راډیو په اړه به لږ وغږېږو د خپرونو په رابطه یې که راته ووایې چې مخکې خپرونې څه ډول اورېدل کېدې او اوس یې په نشراتو کې څه ښکاره توپیر شته که نه البته د اورېدو په ساحه کې روڼتیا یې څه ډول ده مخکې شفاف و که اوس انشاالله اوس خو ډېر صفا ده مخکې له شانه د سپي کمزورې غونده که اوس انشاالله ډېر صفا مونږ اورو ډېره ښایسته چونکې په عمومي توګه لله الحمد د کونړ ولسونه مجاهدین دي او ډېری یې نو د همدغې ورځې په انتظار و چې د اسلامي خلافت لمر را وخېژي، دا قربانۍ، دا کړاوونه، ستونزې، تکلیفونه که د امارت په صف کې وو د همدې ورځې لپاره یې ورکول، نو خامخا چې قیادت کې مشکل پیدا شي او قیادت د روس او ایران او د آی اس آی سره تړاو پیدا کړي او د ټول په ټول افغانستان کې د د شریعت څرک نه لګي، د امارت هم په څو ډوله تقسیم دی، یو هغه خلک دي چې ناست دي او د اسلامي خلافت په مقابل کې نه جنګېږي، یو هغه ډله خلک دي چې یوازې مرتدینو سره جنګېږي او د آی اس آی تر تاثیر لاندې هم نه دي او د ایران او د روس کیسه کې هم نه دي، خو بیا هم څه د اسلامي خلافت په اړه څه شبهات ورسره دي. دغه شان خلکو ته دغه چې بې طرفه پاتې دي او خو اوس هم مرتدې ادارې سره جنګېږي، دغه خلکو ته او هغه ناستو خلکو ته دې څه وینا ده، دغه خلک هلته شته؟ نشته دی او همدا راز یو خو هغه خلک دي چې یوازې د داعسه یې په مستقیمه اشاره او په مټې د په اسلامي خلافت باندې جنګ شروع کړی، لومړی جنګ هم دوی شروع کړی، تقریبا اووه اته وارې بریدونه وکړل او د همغه بریدونو نه وروسته بیا خلافت اسلامي خلافت مجاهدین د ځانه په دفاع مجبور شو. دغه دوه ډلو ته چې د اسلامي خلافت سره په جنګ کې نه دي او ځینې ناست دي، دغه سپېڅلي پاک مجاهدین او شبهات ورسره دي او ځینې یي اوس هم نو دغه مرتدې ادارې سره جنګېږي او دا پاک او سپېڅلي مجاهدین دي، د همغوی د وینو د قربانیو وجه ده چې اسلامي خلافت راغلی دی، موږ د هغوی قربانیو ته، د هغوی هلو ځلو ته، د هغوی وینو ته، د هغوی دغه زحمتونو ته احترام لرو، هغه خلکو ته، دغه خلک په دغه سیمو کې شته او که نه شته او که شته تاسو ورته څه ویل لرئ؟ لومړی خو به زه دا ووایم چې دا هنرونو ساحه چې ده الحمدلله دا د ډېر پخوا زمانې څخه چې دلته اسلام قبول کړی دی دې خلکو او د شیخانو په برکت چې شیخ جمیل الرحمن رحمه الله او د هغه په برکت اکثره خلکو عقیدې چې دي الحمدلله په توحید باندې رڼا دي دا جوړ خلک دي او د هغه زمانې نه را په دې خوا د جهاد په سنګرونو کې روزل شوي دي بچیان یې همدلته چې روزل شوي مدارسو کښې تربیه شوي دي عقیدتاً فکر او ټول هر څه یې د خلافت سره جوړ خلق دي لله الحمد داسې خلق په کښې ډېر کم خلق به یې چې د هغه په زړونو کښې داسې شبهات به پاتې وي د ځونو وجوهاتو له وجې نه انشاءالله داسې خلق ډېر کم دي دې کونړ کښې خو داسې خبره ده چې ځینې کسان به یي داسې په راس کښې چې په زړونو کې شبهات دي، لومړی خو زه دا وایم چې دغه شبهات د دیو په ناسته باندې نه حل کېږي، دیو د علماء کرامو سره دې ارتباط ونیسي، خپله مطالعه دې وکړي، لله الحمد نن خو دین ډېر اسانه شوی دی، د ډېرو وجو نه الحمدلله دین مسلې حل کېږي، ډېر خلکو سره تماسونه کېږي، نن خو هغه زمانه نشته دی چې خلک په غرونو کې دې پټ پاتې شي او په غارونو. خاص یو مصدر ګرځولی دی، هغې ته زما هیندکه د ورورۍ پیغام دی چې ای ورونو! تاسې د الله نه وېرېږئ، یوه ورځ به دغه څیزي ته ځئ چې هغه هلته بیا سفارش نه قبلېږي، الله نه سوا بل هېڅوک مددګار نشته دی، نو هغه قضات په نظر کې ونیسي، انشاءالله د هغو مشکل به حل شي. یو خو مونږ چې څومره خبرېږو لږ به سپین سره وغږېږو او هغه دا چې موقعه ده نو د دغه کوم شبهات چې دې اوس یې زه وایم او د دې نه علاوه هغه نور هغه راسره تاسې شریک کړئ چې هلته موجود دي یو خو دا دی چې د امارت په لیکو کې له پخوا نه هم دغه د خلافت مجاهدین چې کوم دي دا ټول امارت سره وو او په دغه لیکو کې جنګېدل او د شرعي نظام لپاره جنګېدل خو چې ویې لیدل په دې څوارلس پېنځلس کاله کې په یو ځای کې هم د شریعت څرک نه لګېده او همدا راز د مشرانو په هغه غدر او خیانت باندې، د شهیدانو په وینو خرڅولو باندې پوه شو، د هغوی په هغه ښکاره ارتداد باندې پوه شو چې یاره دلته په روس سره، ایران سره، پاکستان سره مستقیمې اړیکې لري، دا ټول موالات ورسره لري. بس او لله الحمد د اسلامي خلافت برحق اعلان وشو، خلیفة المسلمین د ملا عمر مجاهد رحمه الله د شهادت نه وروسته چې عیسی یې په شهادت ورسوه، دا د خلافت د خلیفه ظهور وشو، نو په ټولو مؤمنانو باندې لازمه وه چې دې سره یې بیعت کړی وای، خو هلته اوس د پاکستان نه د آی اس آی ګمارل شوي خلک د علماوو په نوم راوړي او خلکو ته دا تصور ورکوي چې دا د اسلامي خلافت دغه مجاهدین چې دلته په خراسان کې دي دا ټول د د امارت په لیکو کې چې پاکو مخلصو مجاهدینو کومه قرباني ورکړې ده هغوی ته هم دوی د شک په سترګه ګوري او مرتدین ورته وايي او هغه قرباني د قبلېدو وړ نه ګڼي یوه خبره دغه کوي دا خلک یې په شک کې اچولي او بله خبره دغه کوي چې دوی نو ټول امارت مشرکین او مرتدین ګڼي او او کافر یې ګڼي او په امارت باندې دوی جنګ شروع کړی دی او بله شبهه دا ده او بله مسله دا ده چې دا ورته ورفهموي چې دا خوارج دي او دا د دین نه لرې خلک دي او دغه دی او هغه دی نو ما مخکې هم په خبرو کې یادونه وکړله چې ابراهیم صاحب چې لله الحمد د اسلامي خلافت مجاهدین هماغه د امارت په صفوفو کې جنګېدلي مجاهدین دي چې د همدغه شریعت د انفاظ لپاره یې قرباني ورکوله خو د شریعت څرک یې نه لید او د خپلو مشرانو په خیانتونو خبر شو اوس نو امارت کې هغه مجاهدین چې شبهات یې لرې شوي دي او راغلي د اسلامي خلافت لیکو ته ځینې مجاهدین داسې شته دی چې پاک، مخلص او سپېڅلي مجاهدین دي، قربانۍ یې ورکړي، د هغوی قربانیو او وینو ته موږ احترام لرو، د همغوی په قربانیو دغه دی شریعت لله الحمد راغی او هغوی د پاکې عقیدې خلک دي، د د د شرک او د د بدعاتو نه پاک خلک دي، همغه خلک اوس ناست دي او څه شبهات ورسره دي، نو هغوی ته هم دا ویل غواړو چې دغه خبرې چې ټول دي ټولې بې ځایه دي، موږ په دغه جنګ چې دی دغه د د آی ایس آی په اشاره باندې د د امارت د نوم د بدنامولو لپاره یو څو کړیو شروع کړی دی او تقریبا دلته یې دوه ځله په لومړیو وختونو کښې بریدونه وکړل، تاسې به وخت په وخت خبرېدئ، نو بیا نو اسلامي خلافت مجاهدین د ځانه په دفاع مجبور شو، دغه جنګ دوی پیل کړی، ځکه عیسی یې نه غوښتل چې داسې څوک دې پیدا شي چې د دوی غړوندی یې په غاړه کښې نه وي او د دوی دښمنه ډله وي، نو دلته دغه شبهات هم لرې دي الحمدلله. په ټوله کې د دغې شبهاتو نه غیر کوم شبهات هلته موجود دي او ستاسو ځواب ورته څه دی؟ قدرمنه! دلته خو داسې یو مخکې داسې قسما قسم ډنډورې غږېدلې چې چېرته هلک څیز کړی شوی دی او چېرته بیرغونه درېږي او دا چې دی د شریعت نه سم خبر خلک نه دي او هغه خلک دي چې جهلا ټول راغلي دي. لله الحمد کله چې دا راډیو جوړه شوله اکثرو خلکو ذهنونو ته دا خبرې ورسېدلې تاسې مرکې وکړلې مختلفو سیمو کې چې دا خبرې بلکل دروغ ثابتې شولې نو الحمدلله ځینې کسان د دقه ساحو نه چې هلته رسېدلي تاسې پرې ښه پوهېږئ زموږ نه هلته تاسې سره نږدې کسان دي هغه بېرته چې کله دې ساحو ته راغلل د هغو په دعوتونو باندې الحمدلله د اکثره خلکو اذهان جوړ شول او داسې اوس انشاالله داسې هغه کومې خبرې چې نوي نوي کوم ډنډورې راخپرېږي د هغو د حل د خاطر الحمدلله دلته اکثره علما سره شته دی هغو قناعت ورکوي او بل دا چې داسې کومه ډله چې پیدا شي چې نه صاحب په یو څه شي برابر کړي چې فلاني ځای کښې دا کار خلافت والاو کړی دی لله الحم تاسې په هماغه ټایم کښې د راډیو نه نشر کوئ اوس دا راډیو ډېره جوړه شوې ده نو دومره د چا خبره په دعوت کښې لکه زمونږ د خپلو ملګرو سره چې کوم دغلته د خلافت سره د پخوا نه جوړ ملګري وو او دلته کورونو کښې کله په دمه راتلل هغو سره څه مشکلات و د خلکو د یری د وجی نه الحمدالله هغه یری دغه ځی نه نور ټولی ختمی شوی دی او بلکل صفا عقیده ده جوړه خلک دی او دلته هیڅ خبره دسی ده شبهات دلته نشته دی خو صرف او صرف دا نوی خبرو کی کله کله ویل کیږی چی دا ولس یی ووژل او بمونو باندی والوزو لله الحمد دا مشکل هم د خلکو ذهنونو ته ورسیدو چی تاسی هغه ځی کی د نیول شوو خلکو نه تاسی مرکی اخلی نو هغه هغه نیول شوي خلک داسې خلک نه دي چې کوم سپین ږیری یا د جومات ملا یې نیول شوی یا کومه ښځه چېرته په بم الوزول شوې یا یو کار هغه الحمدلله اوس د ټولو خلکو ذهنونه جوړ شوي دي چې دا هغه خلک دي چې لاسونه یې د همدې کفر خلکو سره بلکل تړلي خلک دي او په صفونو کښې د خلافت مقابله کښې جنګېږي نو الحمدلله داسې نوره خاص داسې کوم مسئله نه ده پیدا شوې دلته چې خلک یې داسې دغه کړي. ډېره زیاته مننه ابراهیم صاحب، په دې به لږ وغږېږو، دا دغه شبهات چې په بمونو یې خلک والوزول او د خلکو کورونه یې وسوځول، لله الحمد کورونه خو نه سوځول کېږي خو هغه خلک چې امریکایي ټوپکې په اوږه، امریکایي طیارې په سر ګرځي او پاڅون کوونکي یې دا ځکه دلته داسې قومونه سرشاره قومونه وو چې هغوی په قاچاقو کې په چرسو او بنګو او اپینونو کې دغلته د فابریکو والا سره چې هغه وکیلان دي او مختلف مافیا کړۍ دي هغوی سره شریک کاروبارونه لرل او هغوی سره شریکې اقتصادي او سیاسي ګټې وې او د د امارت په نامه د امارت بدناموونکي ځینې قوماندانان چې وو هغوی هم ورسره په دې ګټو کې شریک وو نو دوی د اسلامي خلافت په خلاف باندې حکومت سره تړونونه وکړل او د هغوی سره یې معاهدې وکړلې او د هغوی په طیارو او د هغوی په تجهیزاتو د اسلامي شریعت په وړاندې ودرېدل نو دا هر یو قوم چې دی تقریبا دوه ځله درې ځله هر یو بخښل شوی په همدغه تازه وخت کښې د پچیر دغه قوم چې دی دوه ځله بخښل شوی دی او دوه ځله ورته معافي شوې ده تاسو به د بندیانې خوابرې اورېدلې وي په دریم ځل نه د امارت په نامه دغه قوماندانان چې کوم دي دغه د امارت د نوم د بدناموونکي قوماندانان دغه خلکو او همدا راز د سي آی اې دغه مزدور مرتده اداره او همدا راز لښکریان او دغه وکیلان هېڅوک یې په کار رانغلل او ماتې یې وخوړه نو نو خپله دې دا خلک قضاوت وکړي چې د اسلامي شریعت په وړاندې دوه ځله درې ځله معاف شوي خلک چې مجاهدین یې شهیدان کړي ما او د شریعت مقابله یې کړې د شریعت په وړاندې پاڅون کړی د اسلامي نظام په وړاندې پاڅون کړی، نو دغه خلکو سره په دوه ځله درې ځل معاف کېدو نه وروسته څه برخورد په کار دی؟ نو چې وژنې یې نه په غاړه کې ورته ګولونه اچوې که څنګه؟ نو دغه دغه شبهات تاسې دغه د بندیانو له خولې اورېدلي دي خو په هر صورت موږ پرې دغه لږې خبرې په دې خاطر وکړې چې خلکو ته دا پته ولګېږي چې لله الحمد اسلامي خلافت د تمکین په ساحه کې تاسې وخت په وخت د راډیو نه اورئ چې ډېر زیات په زرګونو ولسونه پراته دي دلته خپل کاروبارونه کوي د اسلامي خلافت د سیوري لاندې ډېر زیات خوشحاله دي ژوند یې ترقي کړې ده او ډېر د مینې او اطمینان او سکون نه ډک ژوند تېروي، که دوی بر نه حقه عوام وژلی نو دغه په زرګونو خلل هلته پراته وو دغه یې ولې نه وژل، دوی د همدغه عوامو لپاره د همدغه تورسرې او د همدغه ماشومانو د د روښانه، سوکاله او د اسلامي شریعت په رڼا کې د راتلونکي لپاره مبارزه کوي خپل سرونه یې په لاس کې نیولي دي د همدغه مومینو پرګنو د د د خلاصون لپاره د د آی اس آی او د سي آی آی د شبکو نه د خلاصون لپاره یې دا خپله مبارزه پیل کړې ده خو په هر صورت په دې هېله چې دغه شبهات هم د خلکو لرې شي ستاسو خپله شخصي ځان قربانوي. وروسته چې کله دغه ساحو کې خلافت اعلان وشو او د هغې نه ایسته د دغه خلکو مبارزه او ښایسته محبت او مینه د دین سره دا وروسته د راډیو نه چې کومو علماوو خبرې نشرېدلې او د شیخانو خبرې نو هغه ټول مونږ اورېدل او په مونږ باندې یې بیخي داسې تاثیر وکړ چې بل نور مونږ د زړه حال تاسو ته نه شو ویلی نو دغه ټول تاثیرات چې زمونږ دا مینه محبت یې زیات کړ همدغلته د هغه د امارت بدناموونکي د آی اس آی کومې ملېشې چې دا چرسیان قاچاقبر دا مخابرې ته راغله او ډېرې چټي کنځلې یې وکړې، هغه کنځلې چې زموږ په خوله نه راځي او موږ د هغې ځواب نه منې شوي یو، د هغې ځواب نه خپل خپل رسول منع کړي یو، خو د اسلامي خلافت مجاهدین د هغې نه منع دي، خو ډېر کنځلې یې وکړې، مزاحمت یې وکړ، په خبرو کې څه ځنډ او خنډ راغی، ابراهیمه تاسو څه خبره کوله هغه پوره کړئ، خپله خبره یو ځل بیا تکرار کړئ. په خبره خو زموږ داسې ووایم چې د عراق د ویډوګانو او د ده قضیې د خلافت د ملګرو د قربانیو او د دیو د حسن اخلاق چې اوس فعلا لپاره په دغه مخابرو کې د دیو مزاحمت او مخکې موږ دقه سې ستا سې ارتباط د دیو سره اورېدلې د دیو دقه کنځاګانې په موږ باندې داسې تاثیرات وکړه چې دغه خلک د خلافت ملګري چې څومره ښایسته خوی کوي د دغه خلکو سره دې نه معلومېږي چې دیو سره دغه شریعت دی نو دغه تاثیرات په مونږ باندې چې دغسې دواړو څوکو ته وخېژولو تر څو تاسې سره مونږ ارتباط وکړو. الحمدالله بس حق هر کله خپل تاثیر ښکاره کوي خپله اغېزه ښکاره کوي. ابراهیم که په وروستیو کې د راډیو په اړه راسره وغږېږئ چې خپرونو کې کوم تغییر غواړئ څه وشي باید چې خپرونې لا ښې شي او مخې ته لاړې شي. لله الحمد دا کومې خپرونې چې دي دا خو د ټول د ستایلو وړ دي خو زمونږ د خپل دغسې کم فکرۍ د وجې نه که زمونږ کوم یو نظر اورئ نو هغه دا دی چې اکثرو وختونو کې تاسې د علماو هغه ډېرې خبرې نشروئ نو علماو ته په کې ډېر وخت ورکوئ ځکه چې خاصتا زمونږ د دغه منطقو مولي صاحب چې دی هغه ډېر تاسې غږوئ نو هغه ډېر وغږوئ او همدقسې خوږو خوږو علماو سره مرکې وکړئ او دغه ځینې شبهات چې دي لکه تاسې چې دغه مخکې خپرونو کې نشر کړل. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! غوښتل مو چې د کونړ ولایت د مختلفو سیمو څخه د راټولو شوو مجاهدینو بشپړ خبرې در واوروو، خو په سیمه کې د امارت په نامه هغه د آیس آی ملیشې چې په اخلاقي مفاسدو ککړې دي او چرس او بنګ او په په نورو نشه يي توکو اخته د اربکیانو سره یې هېڅ توپیر نشته دی، همدغه ملیشې تل د اسلامي خلافت د مجاهدینو مزاحمت کوي، کنځلې ورته کوي، داسې بدې ردې وايي چې. ته به فکر کوې چې دا نو بېخي هېڅ ډول ارزښت ته قایل نه دی او که دوی سره بیا علمي بحث کوې نو علمي کچه یې تر دې اندازې پورې ده چې هغه د اسلام په هغه ابتدايي مسایلو هم نه پوهېږي یوازې یې کنځلې ور زده کړي دي خو الحمدالله د اسلامي خلافت هغه باعلمه باشخصیته باحیثیته مجاهدین هېڅکله دوی سره ځان نه سموي او نه ورسره بېرته کنځلې ور بدرګه کوي دغه خلک چې په اخلاقي مفاسدو ککړ دي، په نشه يي توکو ککړ دي، په اختطاف، په غلا او په چور چپاول په دغه کې ښکېل خلک دي، دوی به نو د دوی نه د شريعت څه تمه کېدای شي؟ همدغه راز خلک د اسلامي خلافت د مجاهدينو مقابلې ته ايسای راستئ، خو ايسای به دا ارمان ډېر ژر ګور ته يوسي، انشاالله همدغه بې بندوباره خلک بیا نو په تڼو کې تړي، په مړو ډکې وي او بیا نو یو له بل نه مخکې کېږي او منډه زنده باد نارې وهي، خو په هر صورت د دوی هغه کنځلې ما ایډیټ کړې او یو ځل مې غوښتل چې تاسې ته یې در واوړم او د دوی هغه اخلاقي رسالت تاسې ته معلوم شي، خو بیا نو هغه خپل وجدان د دې اجازه را نه کړله او خپل دغه د خلافت راډیو معیار داسې دی چې دا ډېر لوړ حیثیت دی، نو تاسو د دې نه د دوی ټول اعمال قیاس کړئ چې دوی څه ډول خلک دي چې د اسلامي خلافت مقابلې ته راوتلي دي نو په دې هیله چې هغه خلک چې اوس هم په دغه لیکو کې جنګېږي او د شریعت په نامه غولېدلي دي هغوی باید په دې پوه شي چې د روس سره د دوی د مشرانو ناستې ولاړې هغه علني شوې د ایران د شیعه حکومت سره دوی ناستې ولاړې علني شوې او دوی پرې رسمي اعلامیې خپرې کړې د هغوی سره په موالاتو همداراز په پاکستان کې خو یې بیخي هډې دي او هملته همغې ځای کې زېږېږي، له همغې ځای نه ورته طرحې او پروګرامونه پلانونه ورکول کېږي او تر اوسه نو دغه مجاهدین چې هغه پاک مجاهدین دي او اوس هم په یو نامه او بله نامه باندې غولېږي هغوی نه یوه هیله لرم او په دې هیله چې زموږ دغه خبرې داسې بې طرفه توګه واوري، لږ په ګرېوان کې ځان سره فکر او سوچ وکړي چې تاسو چې د کوم هدف او ارمان لپاره جنګېږئ، تاسې به د درست افغانستان کې د شرعیت یو څرک موږ ته راوښايئ چې په کومه سیمه کې د امارت په نامه دغه د آی اس آی جنګیالو شرعیت تطبیق کړی دی. یو، دویم دا چې. په کومو سیمو کې دوی د منکراتو مخنیوی کړی دی؟ د شریعت تطبیق خو په ځای پرېږده، په کومو سیمو کې دوی په کومو اخلاقي مفاسدو کې ښکېل نه دي؟ په نشه يي توکو قاچاق کې دوی ښکېل دي، په اخلاقي مفاسدو کې دوی ښکېل دي، همداراز په اختطاف، وژنه او بې ځایه ځورونه کې دوی ښکېل دي او د د کفري مملکتونو سره په موالاتو دوی نو هغه دی. ټولې نړۍ ته څرګنده شوه چې د روس نه کومکونه اخلي، د ایران نه مستقیماً وسلې ورته راځي او مشران یې هلته کیني پاڅي. سر محمد منصور تاسې ولیدل چې په کوټه کې وژل کېږي، نو د دې نه به نور ښکاره ثبوتونه څه وي او د دوی په لیکو کې دغه شان بې بندوباره خلک چې یوه ډله یې د بلې سره ورانه ده، یوه ډله یې د بلې سره مخالفت لري او یو بې بندوباري ده او بې نظمي ده او یو رشخند جوړ دی په کې. د دغه شان یو بې بندوبار او لادینه خلکو نه د دغه راز په اخلاقي مفاسدو د ککړو خلکو نه به تاسو څه د شریعت د راوستو تمه وکړئ او همدغه خلک بار بار عیسی یې د خپلو ګټو لپاره قرباني کوي او د اسلامي خلافت مخې ته یې راچوي نو هغه د دغه لیکو کې په مختلفو نامو غولېدلو ځوانانو څخه یوه احترامنه هیله لرو هغه دا چې د اسلامي خلافت مخې ته مه راځئ دا د اسلامي شریعت تطبیق غواړي او غواړي چې په درسته نړۍ د الله نظام حاکم کړي نو د دوی مقابله ډېره سخته ده او دا د الله لښکرې دي او دوی سره جنګ کول نو ستاسو د وسې کار نه دی نو لږ ځان سره په دې خبرو باندې فکر وکړئ او وګورئ چې څه سیاسي لوبه روانه ده ستاسو په قیادت کې څه حالات دی او همداراز ستاسو په صفوفو کې څه حالات روان دي او تاسو کومې لارې او کومې لوري ته روان یاستئ نو تاسو ته به په خپله معلومات شي خپل ځان په خپله قاضي کړئ او په خپله ګرېوان کښې فکر وکړئ چې مونږ نه غواړو چې تاسې سره په جنګ کښې ښکېل شو او مونږ همدغه مرتدینو ته پرېږدئ دغه کافرو ته هم پرېږدئ چې د دوی دغه مغرورې ککرې را ونړوو همدغه سپېڅلي مجاهدین چې د اسلامي خلافت لیکو کښې جنګېږي دا هغه مجاهدین دي چې همدغه د امارت په لیکو کښې کلونه کلونه مبارزه کړې ده، همدغه طاغوت ته او همدغه استعمار ته یې غاښ ماتوونکې ماتې ورکړې ده، انقلابونه همدوی را وزېږول او دغه سیمې همدوی فتح کړې، دا ازادۍ همدوی راوړې، خو دوی چې ولیدل چې د دوی ارمان د آی ایس آی تر سیوري لاندې نه ترسره کېږي او د دوی په وینو، د فدایانو په وینو، د همدا راز د کونډو یتیمانو په اوښکو باندې سوداګري روانه ده او د دوی په دغه قربانیو باندې بولي لګیا ده، د روس او د ایران او د پاکستان او د نورو مملکتونو سره لږ یې سفارتونه خلاصېږي او ملل متحد سره رسمیت او ټول کفر سره موالات دی، ولا او برا بېخي پېژني نه، د شریعت یو حکم تطبیق شته نه دی، نو په دغه شان حالاتو کې لله الحمد اسلامي خلافت ظهور وشو او د اسلامي خلافت ظهور هم په داسې مهال وشو چې یوې خبرې ته بل فکر وکړي، ملا عمر مجاهد رحمه الله همدغه پاکستان ایسای شهید کړ، د هغې له شهادت وروسته اسلامي خلافت خلیفه اعلان شو، نو دې سره لازمه وه چې ټول لکه. د ټولې نړۍ اسلامي تنظیمونه چې ورسره یو ځای شول او په ټوله نړۍ کې انقلابونه راغلل نو دا خبره رانه په دې خاطر اوږده شوه چې موږ نه غواړو چې تاسو د دغو د قربانیو وروسته ستاسې اخرت خراب شي ستاسې مرګ خراب شي او تاسې چې دومره د استعمار په وړاندې جنګېدلي یاستئ او اوس د الله د شریعت په مقابله کې راشئ نو د الله د لارې د لښکرو او د الله د شریعت د پاسبانانو له مخې لرې اوسئ او که بیا هم په مختلفو نومونو غولېدلي یاستئ او شعارونو غولېدلي یاستئ، نو مونږ په بار بار په تاسې باندې غاړه خلاصه کړې ده او بار بار مو درنه هېله کړې ده. دا هېله د بې وسۍ مانا نه لري. الحمدالله اسلامي خلافت په ټوله نړۍ کې غورځنګونه پیل کړي دي او اسلامي خلافت ټولې نړۍ ته دا وښوده چې دوی د الله په نصرت څومره تکیه دي او څومره طاقت ور دي. د الله په نصرت او فضل باندې د دوی مقابله هېڅوک نه شي کولای. نو دا یوازې تاسې ته په دې بنیاد، مې دا خبرې را یادې شوې چې مخکې دغه کس کنځل وکړل او ډېر بې ځایه وغږېده. تاسې باید د دې نه دا درک وکړئ چې د دغه شان خلکو په شتون کې به څنګه یو شرعي نظام را شي او د هغه خلکو مقابله به دوی څنګه وکولی شي چې په ټوله نړۍ کې د الله نظام حاکم کړی دی، یو نظم دی، یو منهج دی، یو ادارې دي او د هرې برخې لپاره محاکم دي او یو ازاد او سرلوړي توګه په خپلو پښو ولاړ او په خپل اقتصاد ولاړ په خپل هغه منهج ولاړ، په ازاد او سرلوړي شکل د ټولې نړۍ کفر او طواغیتو ته یې د مقابلې ټټر وهلی دی، د دغه شان خلکو مقابله دوی چېرته کولای شي؟ نو هغه کسان، هغه زلمي چې په مختلفو نومونو غولېدلي دي او دلته د اسلامي خلافت مقابلې ته یې سعی را استوي، یا ایران پرې ځان ساتي او د هغې په وسلو سمبال راځي او یا د روس سره، د پوتین سره یې مشران ناستې ولاړې لري او د هغوی د طرحو قرباني کېږي، نو هغوی. نه بیا هم دا هیله کوو چې اسلامي خلافت له مخې نه لرې شئ او که نه لرې کېږئ نو داسې داسې به مو الله ذلیل کړي لکه ذلیل چې یاستئ او په هر ځای کې به مو تړې بیا په مړو ډکې وي ان شاء الله باذن الله. او فیسبوکونو په کتلو تېره کړي، ستا احساسات او جذبات دا دي چې د غرب له لوري طرحه شوو لوبو، خرمستیو او بېهوده مجالسو ته چکې ووهې. نه! په خپله سرښندنه د مومینو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي ستا شاعر که د رباب ترنګ کښې خوند ګوري خو زما شاعر د تورو شرنګ کښې ژوند ګوري شنه ګرنېټونه دراسکوپې او شرنګېدونکې چڼې شین کمربند یو عجیبه ډولي سینګار جوړېږي هو ته دې د خپلې لیلا د زلفو تارونه شماره خو زه به د خپل غازي لالي د سنګر په ګردونو د خړو ګورګوتي څڼو جلال او جمال ستایم راځئ د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، سترګورو، قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره. د هرې جمعې په ورځ په ماښامنیو خپرونو کې اورېدل مه هېروئ. دا دې لپاره وایم چې ځینې خلک د جهاد معنا دا په جدوجهد باندې کوي او هغه معنا چې جهاد کلمه د هغې لپاره قرآن او سنت کښې کارول شوې ده د هغې نه اړی راړی دې لپاره ډېر خلک مقرر شوي دي آیا جهاد شر دی؟ آیا جهاد ورانې او ویجاړی دی؟ آیا جهاد بې هدفه جګړه ده؟ آیا جهاد د شرق او غرب له لورې د طواغیتو په خوله د نورو لسګونو تپل شوو نومونو یوه پدیده ده، او که نه جهاد هغه مقدسه او سپېڅلې فریضه ده چې پایله یې د شرعي نظام انفاذ او د ټول بشریت د هر اړخیز پرمختګ او امن زېری دی؟ اولنی مقصد زموږ په جنګ کې او زموږ په جهاد کې هغه دا دی چې موږ د دې لپاره جنګېږو چې د الله رب العالمین کلمه د ځمکې په مخ باندې اوچته شي او د دې نه غیر نورې کلمې دا ټولې ښکته شي د جهاد د اصولو شرایطو مقاصدو موخو او پایلو په اړه د هر اړخیزو ځانګړي بحثونو لړۍ د هرې پنجشنبې ورځې په ماښامنیو خپرونو کې له خلافت غږ راډیو څخه مه هېروئ او مسلمانانو ورونو! د الله رب العالمين زيات رحم او کرم دی په موږ او تاسې باندې چې د فتنو په زمانه کې موږ او تاسې ته په خپله لار کې د مقدس جهاد توفيق راکړ. دا هغه زمانه ده چې نبي علیه صلات وسلام په دې باره کې فرمايلي وو چې داسې زمانه به راځي چې فتنې به په دې کې د شپې د تیارو د ټوټو په شان وي چې په هغې کې ښه لاس د چپ نه نه معلومېږي او دومره فتنې به راشي یوه بله پسې لکه څنګه چې د یو امیل تار وشو کېږي او هغه د امیل دانې یوه په بله پسې مسلسل اولېږي نو همدغه شانې به دا فتنې یوه په بله پسې را روانې وي زما عزتمندو دا هماغه زمانه ده چې د نړۍ ټول کافر متحد شوي دي او د دې لپاره پلانګذاري کوي چې څنګه مسلمانان په مختلفو فتنو کې واقع کړي او د الله رب العالمین د دین نه واړوي د اسلام حقیقت د دی نه ورک کړي او په باطل کښې مبتلا کړي په باطل باندې اخته کړي دا همغه زمانه ده چې نبی علیه صلات وسلام دې ته په خپلو مبارکو احادیثو کښې اشاره کړې وه او د هغې مصداقات دي چې موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې د شپې او د ورځې ګورو تر دې پورې چې کله سړی حیران شي چې د الله د دین سره کومه جفا شروع ده او د الله د دین سره کوم قسم زیاتی نه دی شروع، دښمنان خو پرېږده چې د ایمان دعوه کوي ډېر خلک او د الله د دین سره د هغې ډغرې دي او د خلکو د ژوند نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت وباسي، د الله دین ترې وباسي، نو یقیني خبره ده چې په دې زمانه کې الله رب العالمین موږ او تاسې ته د جهاد توفیق راکړ، د دغه فتنو نه یې راویستلو. او په هغه څه کي مصرفوي چي هغه د فتنو نه د بچاء او د نجات سبب ښودل سوی دی چي هغه د اله العالمين په لاره کي مقدس جهاد او قتال کول دي نو دا په موږ او تاسي باندي د الله رب العالمين ډېر غټ احسان دی خو ديوې خبري ته توجه په کار ده چي زموږ او ستاسي جهاد او زموږ او ستاسي قتال جګړه دا به هله زموږ لپاره د فتنو نه او د فسادونو نه د نجات سبب وي چې کله زمونږ او ستاسې جهاد او قتال په همغه مقاصدو باندې بنا وي چې کومو مقاصدو دپاره جهاد مشروع ګرځېدلی دی. الله رب العالمين د هغه مقاصدو لپاره په دې جهاد حکم کړی دی او مونږ يې په دې باندې مکلف کړي يو. که چېرته مونږ او تاسې د جهاد مقاصد ونه پېژنو او بیا زمونږ او ستاسې جهاد په هغه مقاصدو باندې ولاړ نه د کومو مقاصدو لپاره چې جهاد مشروع شوی دی، نو بیا په خپله د جهاد په نوم باندې چې مونږ کوم جنګ کوو، دا بیا زمونږ او ستاسې لپاره فتنه ګرځي. د دې لپاره ضروري ده چې مونږ د جهاد په مقاصدو باندې پوه شو، جهاد وپېژنو چې جهاد څه شی دی او د دې مقاصد وپېژنو چې د جهاد مقاصد څه دي او مونږ چې جنګېږو او د دښمن ټولې دنیا په مقابل کې مونږ د دښمنۍ اعلان کړی دی، دا د کومو مقاصدو لپاره؟ نتیجه کې به مونږ کوم مقاصد لاسته راوړو؟ څه نتیجه به حاصلوو؟ نو اول د مقدمې په شکل باندې که مونږ او تاسې د جهاد تعریف وپېژنو نو موضوع ته به په ښه طریقه باندې ور داخل شو. د لغتو په کتابونو کې جهاد دا داسې معنا شوی دی چې جهاد د کافر سره قتال ته ویلی کېږي، جنګ ته. هر د لغت کتاب چې ګورې نو جهاد یې همداسې تعریف کړی دی چې قتل الکفار او قتال مسلم کافرا او القتال فی سبیل الله او قتال الکفار خاصتا او هو محصور فی السیف داسې الفاظ به ته ګورې چې کله د لغتو کتابونو ته ته داخل شي یا د فقهاو اقوالو ته داخل شي دا دې لپاره وایم چې ځینې خلک د جهاد معنا دا په جدوجهد باندې کوي او هغه معنا چې جهاد کلمه د هغې لپاره قرآن او سنت کې کارول شوې ده د هغې نه اړی راړی دې لپاره ډېر خلک مقرر شوي دي چې په دې کلمه کې تحریف وکړي او د جهاد دا روح د اسلامي امت نه وباسي او دا دې لپاره کوي چې د همدې روح په واسطه باندې اسلامي امت ژوندی پاتې کېږي او د دنیا کفار غواړي چې دغه روح د دې امت نه وباسي او د امت کمزوری کړي او بلاخره ختم یې کړي د دې لپاره مختلف خلک په کار باندې اچولي دي، څوک صوفیه او څوک درباري ملایان او هغوی ته یې په خوله کې دا خبره ورکړې ده چې جهاد خو یو اکبري او یو اصغري او جهاد جدوجهد ته ویلی کېږي او جهاد کوشش او محنت ته ویلی کېږي، د جهاد او د هجرت دا مقدس کلمات چې د کوم مقصد لپاره الله رب العالمین قرآن کریم کې ذکر کړي دي هغه مقصد نه یې خلک اړوي. او دا ثابته خبره ده چې په اسلام کې او په اسلامي فقه او د لغتو په کتابونو کې په یو ځای کې هم چېرته د جهاد کلمه د قتال نه غیر په بل شي باندې نه ده استعماله شوې او که کوم ځای کې د جهاد کلمه د بل مقصد دپاره استعمالېږي نو هلته لفظي او لغوي اطلاق وي شرعي اصطلاحي اطلاق نه وي شرعي او اصطلاحي اطلاق د جهاد د کلمې دا په قتال باندې کېږي، په جنګ باندې، چې توره په کې استعمال شي، اسلحه په کې استعمال شي. لکه د حنفي فقهي کتابونو کې عموماً داسې لیکي چې الجهاد هو قتل الکفار، جهاد د کفارو وژلو ته ویلی کېږي. په دې مجمع الانهر څلورم جلد کې شیخ زاده وایي، څه دوه سوه اته اویایمه صفحه ده، وایي چې الجهاد قتل الکفار و نحوه من ضربهم و نهب اموالهم و هدم معابدهم و کسر اصنامهم. جهاد د کفارو وژل، د هغوی وهل، د هغې د مالونو لوټ کول، د هغې د عبادتخانو ورانول، د هغې د بتانو ماتولو ته ویلی کېږي. والاجتهاد فی تقویة الدین بنحو قتال الحربیین والمرتدین الذین هم اخبث الکفار للانکار بعد الاقرار والباغین، او جهاد د دین په تقویه کې کوشش کول دي، خو په کومه طریقه باندې؟ بنحو قتال الحربیین، په طریقې د جګړې کولو سره د حربي کافرو په مقابل کې، مرتدینو په مقابل کې چې دا ډېر ناولي کافر دي، ځکه اقرار نه وروسته انکار کړی دی، او د باغینو په مقابل کې. نو ګوره دلته د قتل او د قتال په معنا باندې د جهاد اطلاق شوی دی، قتل الکفار او قتال الحربیین، چې قتل خاص دی او قتال عام دی، نو په عامه معنا جنګ او په خاصه معنا وژل، په دې باندې د جهاد اطلاق شوی دی او مالکي فقه کې همداسې تعریف شوی دی، ابن عرفه لیکي، مواهب الجلیل دا تعریف رااخیستی دی د قتال، د جهاد، نه هم جلد څلور سوه پنځه دېرشتمه صفحه کې وایي. الجهاد قتال مسلم کافرا غیر ذی عهد لاعلاء کلمة الله تعالی وایي جهاد د مسلمان جنګ کول دي د کافر سره خو هغه کافر چې معاهد نه وي د څه لپاره دپاره د اعلا د کلمې د الله تعالی چې هغه د توحید کلمه ده خو دی پکې عموم کوي وایي د کافر سره د مسلمان جنګ ته حاضرېدل او د جنګ ځمکې ته داخلېدل د جنګ په اراده دام په جهاد کې داخل دي نو دلته هم د جهاد اطلاق په قتال باندې شوی دی او د شوافیعو علماو تعریف همداسې دی الجهاد ای القتال فی سبیل الله حاشیه د ایان الطالبین کې لیکي څلورم جلد دوه سوه پنځمه صفحه کې چې جهاد د الله په لاره کې قتال کولو ته ویلی کېږي او حنبلي فقه هغه هم دا تعریف کوي شرح د منتهی الارادات لیکي څلورم جلد یو سل اته څولېښتمه صفحه ده هغه وایي چې الجهاد لغة بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الکفار خاصة جهاد په لغت کې د طاقت او د وس تمامولو ته ویلی کېږي او په اصطلاح کې بیا د کفارو سره جنګ کولو ته ویلی کېږي خاصة په خاصه توګه یعنې دا کلمه د جهاد د شریعت په اصطلاح کې یوازې د کفارو سره د قتال په باره کې استعمالېږي بیا ترې جدوجهد نه دی مراد چې د شریعت په اصطلاح کې جهاد ذکر شي نو مراد ترې قتال وي د کافر سره جګړه ترې مراده وي مسلحه نو د دې څلورو ائمه مجتهدینو په قول باندې جهاد استعمال شوی دی په قتال کې د دې ټولو خلاصه دا شوله چې جهاد څه ته ویلی کېږي بذل الوسع فی مقاتلة اعداء الله تعالی لاعلاء رایة لا اله الا الله د خپل وس مصرفول دي په جنګ کي د الله د دښمنانو سره د پاره د اعلاء د بیرغ د لا اله الا الله چې د لا اله الا الله بیرغ پورته شي نو یوه خبره دا شوله چې جهاد کلمه چې کله په شرع کي ذکر کېږي نو د دې نه مراد د تورې جنګ وي او دویمه مسله دا شوله چې جهاد چې کله ذکر کېږي نو قرآن او سنت کښې نو دا مقید وي په قید د فی سبیل الله باندې نو جنګ هله جهاد شمېرل کېږي چې کله د لا اله الا الله د بیرغ د اوچتوالي لپاره وي، د الله د کلمې د اوچتوالي لپاره وي، د توحید د اوچتوالي لپاره وي، د الله د قانون د نافذیت لپاره وي، د قومیت لپاره نه وي، د وطنیت لپاره نه وي، د غیرت او د شجاعت د وجې نه نه وي، د غوسې او د نورو شیانو لپاره نه وي. نو دا د جهاد تعریف شو چې په همدې باندې زمونږ راتلونکي درسونه بنا دي چې زمونږ د جهاد مقاصد دي. هغه به په ترتیب سره ان شاء الله بیانوو د کومو مقاصدو لپاره مونږ جهاد کوو وبالله تعالی عزوجل التوفیق وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.